سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرع لي صدري ويسر لي عمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين آمنوا فأما الذين كفروا فأعذبوا عذابا شديدا زما بیان زما تقریر زما واز د ایله څه پیدا نه رسي دای خبره منلو والا ندی یو اعلان وکړو من انصاری ال الله پتا سو کې دا سوچتا چې هغه د الله په دین ځان قربان کی د الله دین د بار خپل ځان وقف کی هر وخت الله الله ولا خلق پیدا کړی دي لکه د حضرت عیسی علی السلام د پاره حواریین پیدا کړ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره صحابه پیدا کړ او د هر دای د حق الله داغه وخت مطابق داغه مرګري پیدا کړی قران د دې مضمون نه ډک پروت دی حضرت نوح علیہ السلام نه نیم سو کاله مسله بیان کړی و او قران وایي سلو لوګو نه کسانو ایمان راوړیو مورخین تاریخ لیکي سو کوئی چې حضرت نوح علیہ السلام باندې نه کسانو ایمان راوړیو سو کې اول سیادای خو مشهور قول دا دی چې د لسو نه کم نه نیم سو کال هغه مسله بیان کړې ده لس پیړۍ او خبره صرف نه کسانو یا و کسانو منلې تر دې چې خپل زوی د حضرت نوح علیہ السلام خلاف دی نوح علیہ السلام ورته موږ سره کشته ته راوخی دا هغه وی صاحب الا جبل یاسین من الماء زبا غر دوخی جم دو بونا ببچم نوح علیہ السلام ورته وی لعاصم اليوم نن بچیدون کې د الله د عذاب نه څوک نشتا هغه سره به بچیږي چې الله به رحم کړي دارنګ یهود علیہ السلام مسله بیان کړي صالح علیہ السلام بیان کړي شعیب علیہ السلام بیان کړي ابراهيم عليه السلام بیان کړي اسماعیل اسحاق يعقوب عليه السلام مسله بیان کړي څنګه مخالفین ډیرو نو لکه کسانو تایید کړي دي او همیشه هغه قران کې تاریخ کې پښونه او الفاظ باندې د هغه تاریخ لیکل شوی چې خلک وې نه نو انصار الله موږ خلک یو چې الله د دین امداد وکاو الله دا غي هغه ذکر قران کې وکړو د ابراهيم عليه السلام بارک قران ذکر کوي ابراهيم عليه السلام یو کسو ټول مل خلافو لار خلافو بادشاہ خلافو او چې کله قران د ابراهيم عليه السلام ذکر کوي نو ان ابراهيم کان امه قانتا لله ابراهيم عليه السلام یو ټولګي یو کس له ټولګي وای کله جاهلانو ټول دنیا ډک شي عاقل بالغ عالم یو دا غینه بهتر دی ځکه قران کریم د ابراهيم عليه السلام بارک وای کان امه قانتا لله او په دې مخه بګیږي چې قران څوک زده کوي نه قران څوک یادای نه قران د څوک کیږي نه څومره چې ناز دي دا د الله پر رحمت باندې کیږي ذالک فضل الله یوتیه من یشا دا د الله فضل دی د الله مهرباني ده چې له خور شغله ورته مونږ په دې ساز باندې ګرځوم شکریا ادا کوو درد دا کمه ده چې سره د مصروفیاتو نه سره د ستړیوالي نه سره د اسما قسم د جسم د تقاضو نه الله سول عزی د خپل کتاب دا اورېدو داغه د ویلو داغه د زدکړې داغه محفل کې د ناس کو ناس دی باز دی شرف حاصل کو د دې چې موږ الله سمره احسان اومنو هغه کم دی عیسی علی السلام مسله بیان کا مرګری بیل شو مخالفین بیل شو د عیسی علی السلام د مرګ بندوبس شو عیسی علی السلام کمره کې ناز ته دروازه اور بسې بند کا وی وجنه او ځان د خلاصو و کسان حضرت عیسی علی السلام پسې کمرې دننه وته تیاروا یو به ټکاو مړ به کو او خلاص وشو الله حضرت عیسی علیہ السلام په خپل قدرت باندې اوست او عیسی علیہ السلام اوسم اسمانونو کې دی او د قرب قیامت کې د عیسی علیہ السلام راتګ بږي او د لا اله الا الله محمد رسول الله پرچار بکړي د دجال سره بجنګيږي اغلب شکست ورکړي او بیا د مسلمانانو یو د عدل او د انصاف یو قانون او یو ملک یو مملکت قائمای او بیا به قیامت راځي کله چې دوی ورننه وتل او عیسی علی السلام باندې حمله کوله الله عیسی علی السلام اوچت کړ او دغه وو کسانو نه یو کس کس سړی له شکر د عیسی علی السلام مشابهت ورکړ او په خپل مرګ لري باندې خپل مرګره مرګ چې بار راوځل خلکو د عیسی علی السلام موجره شمارل شروع کړل لکه مون هو دې اوس راغلی شپږ دا مون خپل مرګره مړ کړی پس په ځان پرځه واچوي دا دې چې د عیسی علی السلام هغه تصویر جوړ کړي د صلیب علی سنې او داسې کړي نو دا د هغه ورځ تایید دی کوي چې موږ عیسی علیه السلام پانسی کړی دی بلکې الله پاک وایي الله ځان له وجود کړی دی اس قال الله یا عیسی اوس هغه ځای له اشاره کوي الله یاد کا وخت چې وی الله پاک اے عیسی علیہ السلام انی متوفیکا زبرا خلم تعالی روح او بدن دواړه ساخلم یو وفات دا دی چې انسان جسد خاکی پاتې شي او د دې نه روح وځي زمونږ ورګه فلانه وفات شو فلانه مړ شو د فلانی انتقال شو اوس حضرت عیسی علیہ السلام مبارک الله و انی متوفی کا زتا پورا اخلم روح بمائے جسد ورافعو کا الیام اتبعو کا یو تاپس را روان شوی دی ستا خبره منلی دا ستا د مرګ مسلې تایید کړي دي سب څنګه ګرځو ما فوق الذين كفروا د پاس دا کسانو چې کافران دي په مرتبه کې پاره بده اوچتي اوس مسلمان یوي کفار دی یریږي یو بل خبره ده چې نن مسلمان د کفارو نه یریږي اصل وجه دا ده چې ایمان لا کامل نه دی قران کې الله وی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو به اوچت یې کامیاب به په دې شرط چې تاسو کې ایمان دی نو چې مونږ کې ایمان راغې نو مونږ به کامیاب یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې په کومه لار تلو نو شیطان په هغه لار تلو په دې د عمر خښ شوی دی ولی هغه کې ایمان هغه صحابه د بادشاہانو دربار دربارونو کې ولاړ دي شلیدل جامع مات زنګ وهلې تورې او دومره جرأت او دومره بہادرۍ سره تقریر کوي او د بادشاہ مخ کې وایي تا دا تور لیدل دا خدا چې کوم لاس کې دا لاس طاقت تا نه لیدل او بادشاہ له عدالت کې داغه په سلطنت کې وای اسلم تسلم که امن واړي ایمان راړه یعنی بیا د دې توري گزار ته تیار شه دا جذبه دا غیرت دا پښتو هغه له ایمان ورکړي وا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ د بادشاہ دربار کې ولاړ دی بادشاہ ورته وای تاسو دیو پاسماندې لا کې نه مونږ ترقی یافته یو زبر مال دولت درکم سمره تاسو غواړی زبر د سورلیان درکم سمره تاسو غواړی وزونه و درکم زبر تاسو په مال حال باندې مالکم زما د بادشاہي خلاف خبره ما کوي اگر جعفر ورته بادشاہ ستا خبره ختم شوه دی آو یو زمات ما ته وکیلا کنا نعبد الحجر والشجر مونږ هغه خلکو چې مونږ به د هر دنګې ونې د هر غټ کاني عبادت کوو دا خو زمونږ دینی حالت وو چې مونږ غر نه دی پرې خو دی دا عبادت مو کړې ونه مونږ نه پرې خو دی دا عبادت مو کړې هر هغه سیس چې زمونږ په نظر غټ راغلی دی مونږ غیر سره خطا کړې اقتصادي او مالی حالت زمونږ څنګه وو ونا کولنا والتمر مونږ باندې کې خپل کچوري به مخوري مالی حالت مدا او دومره کمزوري فمن الله علينا الله به موږ احسان وکړو او احسان په بیست د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې الله پیغمبر ورولېګلو او موږ دغه تابعداري وکړو نن د دنیا یو طاقت زمو مخې له نه تیریږي بادشاہ ستا دا جاه او جلال ستا دا روب او دبدبه د اسلام مبارک شي زما لاس کې دا توره ده کزان به خپل کور کې په امن غواړي لا اله الا الله وایا ګینه دې توري جنگ لا تیار شه او نيزه و سره دا اکالینو کې دا سوري کوي نيزه لګي او بارځي دا غیرت او دا پښتو غي له چا ورکړو سوراګي او پهلوانو او دا خپل یو علاقہ وا او هغه دا وی علاقہ کې لیکلیو چې څوک دې علاقې ته رانه وته نو واپس باندې ځي به زما خدای زما نوکر وای زما کېږي وای یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم قضای حاجت ته روان شو او غیر بدری هغه علاقې د سراقت اورنه وته چې اورنه وته سراقت په تو لګی دا ما خو خدای نه په اسمان وخته او خدای پس ما کرای اما پیجنې سراقت نبی رسول الله علیه خدای پیجنې هغه دا کوشش کولو چې زه نبی عليه السلام رسوا کوم هغه پهلوانو ذلیل کما خلق ور بولو خان دي نبی عليه السلام ته وایي سراکا چې زما هو زبر زما له علاقې نه په یو شرط دي چې ما سره په کوشتي کې کملال مال رشاو نه بولا نو تب آزادی زب لس کڑی در قوم نام کی او کشامی در دولا گولا نو زما با غلامی نبی علیہ السلام ولې سراکه سوچو کا هغه خو نبی علیہ السلام عام سره دی زبالوان ما او د بل چا سه حیثیت ته زما مقابله کی میدان ولګي دا نبی علیہ السلام بہادر سره نرو او الله ورته طاقت ورکړیو سراغو لګیدو بسم الله دی ولوزات والمنات او عزا پیری اولاد او مناتا زستاسو په امداد باندې د سره مقابله کوم امداد نه وکړي نبی علیہ السلام الله نه چره کې الله زستا په نوم باندې مقابله کوم الله زما امداد وکړي لا اله الا باسمک استغیث الله تعالی فریاد کوم او سراقه سره پنځه واجولا کشتی شروع شو او نبی علیہ السلام چې څنګه سراقه اوچت او کده کې خود وډوګي بماده کې وسراقه شاله ولګی دا بیا او کوئی زما خدایانو اوریدلی نه دی بیا خوشته راځي نبی علیہ السلام ورته دار مان بدیم پورا کم بیا راځه هغه بیا لا دوزا او منا ته چغه والا او نبی علیہ السلام لا اله الا برحمتک استغیث او سراغت اورلاندې وته اوچته کو او بیا کې خورو چې ملای ولا ولا کولا د سراغا لا له لګیدا سراکه ولوي چې په دې دویم ځل کله راته شل غړي بدر کوم لسه ولنۍ او شل نورې دې شي او کوم راکی واسلې نو بیا به غلام کوم نبی عليه السلام چې ولا شاوله ګولا په سراکه شاله لګېدلې دا وی آو او زما خدایا مله پورا ورېدلې نه دي بیا به راځي قدرېم ځل دا خپل طاقت لګاوي راو نبی علیہ السلام ورته وی صبر نه دا او نبی علیہ السلام ول بیا پښتون واله راځه هغه بیا ویلا دوزا او منات هغه دې چې والی او نبی علیہ السلام لا اله الا برحمتک استغیث الله ستاسو سوا بل څه نه دی نشته ستاسو رحمت دا ته وسیله کوم الله تعالی فریاد کوم او سراکه اوچت کو سرلا او د سر نه جسمه کی دروبه غولو هغه په سینې ولا خپې کې خو دې په سراکا هغه غرور دې ما شو بلا دې ولګي دا کنه وی آو دا 50 کټه ځان سره بوزا نبی اسلام ورته وی ځان دې ساته او واپس تر روان شو زمون خدا سي پیغمبر دا سي مشرو چې سخت زیل په مخ کې تلو کله چې جنگ خندق کې خندق کې نستګيږي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د ایران نه تلو او تقریبا د 200 کال نه سیوا د عمر د بادشاہ زویو ها راهب سره مرګره شو او راهب ورته وی مدینه منوره کې به یو پیغمبر راځي کچری تا ولیدو نو تابعداریو کا هغه فارسی باندې ځکه او د سلمان فارسی وای د فارس نه راغلی و مشوره کیدا چې کفار په مدینه باندې حمله کوي سو سلمان فارسی ورته وی زمونږ د علاقې خدا قانون دی چې موږ د خپل خار نه ګرځي په رکان د وکړو چې اصل ټوب نشي وای او موږ دغه په امن یو دشمن هغه وای داغه په خبره باندې عمل شو او خندق کېدو تاسو چې اوس مدینه منوره ته لاړ شئ او هغه ځای کې سبا مساجد راځي اوس غټ یو جمعه جوړ کړی دی بر په ډېرې مسجد فتح ده دا چې ګل الله فتح نصیب کا نو دې کې نبی اسلام دوه رکعات ورس کړو سلمان فارسی جمعه ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د فاطمه الزهرا او داسې مختلف جمعه ته دی واره واره صدا هغه نو اوس په خپل حالت کې موجود دا کارونه جوړ دي خو چونکې اوقاف هغه بند کړی دی او یو غټ شمار جوړ کړی دی دا د جنگ خندق هغه میدان دی چې کنده کنه سشي وا یو غټ راغې صحابه وی الله حبیبا مون بل کو هو غټ نه ماتيږي نبی رسول الله راغې بل کو چت کو او چې روي وګورو اتان والی پرې وته صحابي ورته ګډه سرګند کوي الله حبیبا دلوګي دلاسه تکلیف ته ما یو غټه تړلې ګډه پوری دلوګي دلاسه نبی علیہ السلام خپل کمیس اوچت کو ما دو تکلیف دومره تکلیف دی خوراک سکات نن خدای الله احسان دې په مونږ باندې مونږ ناشکر یو تاریخ په دې خبره گواهه چې د نبی عليه السلام خاندان د اوربش روړی دوه ورځې مسلسل په مړه نه لپاره ما شوا آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم من خبز الشعير يومين متواترين د نبی اسلام په کور کې دوه ورځې مسلسل د اوربش روړی نه بخښ نن مونږ تر مردار مری راځو او بیا هم د الله نه شکر یو ویره خیر په نشته برکت په نشته خیر او برکت بسر راشي لئن شکرتم لازیدنکم که زما په دې لږ نعمت او شکر وباسو نو زه به تاسو درکړم تاسو ګورئ چې کار کوم ډول بینکونه د پیسو ډک دي جیبونه د پیسو ډک دي هر سہولت موجود ده خو ذهني سکون نشته ذهني سکون راځي د الله په کتاب باندې الله وی هغه کسان به برکم چې هغه ستاسو تابعداري کړې د کفارو د پاسه نن موږ کفار ولګو د امریکای په شان نظام پکار دی الله دې وای امریکای سره تام ورکی واما الذين امنوا او هر چا کسان دي چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم عمل صالح چې د هغه عمل نقشه د نبی عليه السلام نه موجود وي فیوفی مجورهم نو پورا ورکم دینا بدلی دی الله وی پورا بدلی بولا ورکما چې کوم عمل کړی والله لا يحب الظالمين الله مینا نه کوي د ظالمانو سره کوم سره چې ظلم کوي د الله خو نه دی ظالم د الله خو کیږي نه ذالکا الله وی دا مخکې بیان د عیسی علی السلام ندو علیک من آیاتی دا لولو مون پتا باندې د دلایلو نه فیکون نو آدم علیہ السلام موجودو الحق من ربک دا خبره ثابت ده طرف درفستانا فلا تکونن من المنترین نو مګی ګرته د شک کوونکو نام فمن حاجا کا فمن حاجا کا آسو کی جګړه کوي تاسو سره فيه مبارد ابيت د عيسى عليه السلام کې من بعد ما جاءتهم العلم پس داګه نه چراغ غیله پتا علم فان تولوا کدی مخواړولو فان الله بشک الله علیم بالمفسدين پوهه په فساد کوونکو دې دې پوری اوله یې ختم شوه په دې کې اثبات توحید او دا درې بابونه وا هر باب کې شپه خبري او یو تفصیلی جواب چې عیسی علی السلام لا انجیل کې ابن الله ویل شي اول دا د متشابهاتونه دي دویم کې جواب وکړو د پاسه دا کسان نه چې کافر دي الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې ثم الی مرجوکم بیا تاسو ټول ما ته واپس کیدل دي فاحکم بینکم زب تاسو مې څه به سره وکم فيما باغي كنتم چوي فيه باغي کې تختلفون اختلاف کوونکی فاما الذين كفروا پس هر چا کسان دي چې انکار کړي او وسبو عذابا شدیدا زمور د عذاب ورکم عذاب سخت په دنیا کې او په آخرت کې و ما لهم من ناصرین نبی د دې سوګم دادی و اما الذين امنوا هغه سان چې ایمان وروړي او عمل الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر فیوفیهم اجورهم دایله پورا پورا باندې ورکم او الله لا يحب الظالمين الله مینه نه کوي د ظالمانو سره ذالک دا بیان د عیسی علی السلام ان هذا یقینا دا بیان د عیسی علی السلام له هو القصص الحق دا خامخا بیان دی د رښتیا او وما من اله او نشته دی بل واجت روا اجد درکونکې الا الله مگر یو الله او بشک الله له هو العزیز دا د زور ور بارچا الحکیم کارونه د حکمت نه ډک دي فان تولوا